پس د سورت بخری بیان د سلورو مزامینو اثبات ته توحید اثبات ته رسالت جهاد فی سبیل الله تعالی انفاق فی سبیل الله تعالی با اعتبار د مضمون سره صورت څلوري چې باندې تقسیم دی اول ایسا یعنی ایت دا یکی بیان دی د اثبات توحید دوی مېسا آیت سیانوی نه آیت 177 پوری دی کې بیان دی د اثبات تر رسالت او پر رسالت چې کم نه هاي اعتراضات شوي کی داغي جوابونه کوي دریم ایسا آیت 177 نه 254 پوری د کې بیان دی د جهاد په سبیل الله تعالی او سلورم ایسا آیت 254 نه تر اخره پوری په دې کې بیان دی د انفاق په سبیل الله تعالی اول ایسا چې سره ایتونه ده دا درې بابونو باندې مشتمل ده اول باب ایت 20 پوری دریم باب ایت 21 نه 39 پوری او دریم باب ایت 40 نه تر 96 یا 100 پوری اول باب کې اول کې ترغیب ال قران ذکر کړي ذالک الكتاب لا ریب فسر فيه سره ځکه چې دا ټول معاملات دا بغیر د قران نه نه ټیکيږي بیا دا غینه بعد د متقینو پنځه صفات ذکر کړي هغه باندې موږ شروع کړی ما په اول کې ترغیب او قران ته چې دا د خدای کتاب دی او د شک محل نه دی د شک ځای نه دی چې ته پکې شک کې شک پکې نشته یا بیا معنا چې لا ترتابو فيه تاسو پکې شک مکوئ ځکه که شک هم پکې وکړو خراب شي هدل للمتقین شک پکې مکوئ نو تاسو به دې مضبوط شي په دې بکلک شي د قران په باره کې چې کوم خلک شکمن دي نو هغه د دې نه هدایت نه دی اغسته هغه دا شان غوړ راغلي دي غوړ تل دي څه پوری نه دي ختی نو هدل للمتقین قران کې شک مکوا چې هدایت باندې کلک شي تقوا درکې راشي بیا متقین څوک دي نو د هغې وضاحت یې کولو چې داسې خو به هر سړی ځان متقي متقي کوي د بانک سره به مونځ کوي له بانکونه به هم پکې وایي او پټکي به یې والي وي او غټه کورته به یې چولي وي او پلن پلنوار ته ورته ګرځي او دا به متقي او رانجه به یې پکې چولي ښکته ښکته به ګوري نو دا تقوا نه ده چې یو ځای کې به د خدای نه یریږي او بل ځای کې به نه یریږي نه د خدای یره بس هر وخت پړ کیږي نو دا غي نه کې ذکر کولې چې الذين يؤمنون بالغيب الله لیدل نه دی خدای الله نه یریږي عقیده د توحید دا ځان د حرام نه ساتي د الله نه یریږي ځان د مشتبه سيزون نه ساتي د الله نه یریږي دویم صفت په یقیمون الصلاه جاری کوي منځ خپل منځ کوي او په خپل کشرانو مونږ کوي اسما دې دغه پس لګرا شه دا غلط ټیک او دریم صفت و مما رزقناهم ينفقون چې الله وی دای لما کم مال ورکړې دي نو دا غي نه د الله په لار کې خرج کړي دریم صفت هم ویلو درې صفات هم ویلو کنه ها نن درس کې سلورم صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک سره ایمان بالکتب السماویه یعنی الله رب العزت په هر یو وخت کې هر یو قوم ته چې یو پیغمبر را لېږلی دی نو د هغې سره د هغوی د رشد او د اصلاح لپاره یو آسماني کتاب هم را لېږلی دی او دارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله رب العزت د قوم اسلام لپاره قران کریم را لګلې دي نو په مخکنو کتابونو باندې به زموږ ایمان هغه اجمالاً وي او په قران کریم باندې به زموږ ایمان هغه تفصیلاً وي په قران کریم باندې تفصیلی ایمان دا دی چې موږ د عقیدې په باب کې اول قران ته راځو او خپل عقاید موږ په قران باندې تلو چې دا قران سره میش دي کنه دي بیا ورپسې نمبر د اعمالو دی مونږ روزه حج زکات د دې فرضیت ته قران نه ثابت دی البته د دې تفصيلات د دې وضاحت بیا احادیث مبارکه وکړي نو په احکامو کې به موږ بیا قران ته رجوع کوو دا رنګ بیا نور چې زموږ کوم معاملات دي هغه کې به موږ قران ته رجوع کوو کو قران کې یو خبره وضاحت نه نو بیا احادیث مبارکاو کې دا غي وضاحت شوې دي او نبی علی السلام په واره کې الله رب العزت په قران کریم کې فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نبی علی السلام د ځان خبرې نه کوي لیکن هغه ته چې کوم وحی شي نو هغه کوي نو د احادیث زم وحی ده خو دې ته وایي وحی خفي او قران ته وایي وحی جلی ځکه د قران دا وحی جبرئیل راوړي د پخکارا یعنی الفاظ په نبی علی السلام لوستلې دي د دې چې دا څنګه الفاظ دي هم دغه شان ته د اسمان نه راغلي دي او حدیث کې چې نو هغه کې نبی علی السلام ته الله یو خبره پړه کې واچي او الفاظ ولبیا نبی علی السلام خپل ورکړي وایي په خبره نو د قران کریم په آیاتونو کې مر د بدل نشته او احادیث کې هم د ځان یو خبره بدلې را بدلې نه لکه صحابي ته نبی علی السلام دعا وکړه قل آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت صحابي ته وایي تاسو بیا وایي چې ما څنګه وایي نو صحابي وایي قل آمنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت د نبی نه رسول جوړ کو نو نبی علیه السلام ورته یې داسې مه کوه د خپل ځانه یو لفظ هغه مه بدلوه نو الله رب العزت د هر یو امت د هر یو قوم د اصلاح لپاره آسماني کتابونه را لیږلي دي او په موږ باندې الله خصوصي رحم کرم کړی دی چې زموږ د عقیدې او د عمل د اصلاح لپاره الله رب العزت قرآن را لیږلی دی په دې باندې زموږ ایمان تفصیلي دی والذین او دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې د ایمان وروړي یؤمنون چې د ایمان وروړي به ما پغه قران باندې انزل الیک چې را لګل شوی دی تا ته مفسرین بمانه مراد اخلي قران او سنت اعتراض راتلو چې دې کې سنت نشته خیال هم دې خبره ده نو ما مخکې تاسو ته خبره حل کا چې دا نبی علی سلام کوم حدیث وایي نظام د الله طرف نه دی خبره وته الله پړ کې چي او الفاظ هغه وته نبی علی سلام ورکړي انزل انزال دا قرآنی کریم چې په ګڼو مانو باندې راځي انزال نسبت چې قران ته وشي په معنی در علی ګلو د انزال نسبت چې باران ته وشي په معنی د ورولو قران کریم کې چې انزال نسبت اوس په نته وشي سوره حدید کې وانزلنا الحديد په معنی د پیدا کولو اوس هلته کې دا معنی نشي کولای چې را ورو مونږ اوس پني سلام دی اوس په خبره نه ناراضي کنه دا خو الله بزمه کا پیدا کړی دی نو انزال دا غني معنی دي نو انزال دا عربي لفظ دی معنا به ته پسکه کې په پښتو کې دا ته کم خلک مخې ته ناشتي پښتانه کوردو والا د مخې له ناشتي اردو کې به ترجمه کې که فارسی باندې ته ناشتي فارسی کې به ترجمه کې که انګریزان ته ناشتي انګریزي کې به ترجمه وکړه او چې دغه مې چې خلک تاسو ناشتي نو دا غوي په لبو لهجه کې وځه ترجمه کوي چې هغه دی پويږي امولیان هغه چې ترجمه کوي نو پوهېږي خو نه خو د عربۍ دا ګران ګران اصطلاحات د نحو او د صرف چې نه په خپله پوهېږي او نه په بل پوهولی شي خو صرف خپل علمیت ښکاره کوي چې زه ډېر لوی عالم یم او پکې نه شاګردان یې هېڅ څه نسبه نه کړي نو په آسان اصطلاح کې خلکو ته قرآن خیا په آسان الفاظو کې په هغه مورنۍ ژبه کې د اسلام مخاطب خلک په هغې باندې پوهېږي نو به ما په قرآن او سنت باندې انزلا چې رالیږلی شوی دی الیکه تا ته ایمان راوړي په قرآن او سنت په قران باندې ایمان راوړي نو تش ایمان راوړل نه دي چې او زمونږ چې دا خپل کتاب دی بلکې دا به عزت کې په دې بازان پوهه کې په دې معامل کې د دې بنفاس کې نن ته شانه ته پوستا و یو ځو قران منم نو چې ته قران منې نو دا اجمالی قران خو دا اجمالی ایمان خو بیا د خلکو په تورات او انجیل هم دی نو دا غي څوک تلاوت کوي دا هغه نه د یو حکم دراغستو اجازه شته په شریعت کې نشته کنه وایي زما په خبره باندې نو دا اجمالی ایمان خو د خلکو په تورات او په انجیل هم دی نو په دې اجمالی ایمان څه چې ته چې زما په قران ایمان دی تا قران دا وانه غستو تا به ځان پوی نه کو تا به عقیده جوړ نه کا تا په حلال او حرام نه پیژندل تا د حرام نه ځان بچ نه کو ته په حلال روان نشوي او دا ستاسو په قران باندې ایمان دی دا ایمان نه دی دا بس قران صرف په تور ډال استعمالول دي قسم په باندې خلک کوکریو سما دي دا قسم وای څه قسم دا ته منی چې دا خدای کتاب دی که خالی ځان له مال روا کې که ځان له رضا یا چې سره روا کې مطلب دې څه دی د زر په غټ قسم کې یا په ځان خلک د تومت نه بچ کی یا په ځان خلک د والو ټکولو نه بچ کی یا په ځان خلک د جیل نه بچ کی قران دې نه دی راغلی یؤمنون د ایمان وروړي بما په قران باندې اون زرا چې را لګلې شوی دی لیکه تا تا را لګلې شوی دی تا تا وما پاغه کتابونه باندې اون زرا چې را لګلې شوی دی من قبلک مخکسانا د قران نه مخکې درې غټ کتابونه نازل شوی دي د حسن بصری رحمت الله علیه پر روایت او سل وړي صحیح دی خو د قران کریم پر اتلو سره هغه ټول منسوخ شو لکه حدیث کې راځي یو ځل د عمر رضی الله عنه یو ملګری یهودي او هغه ول د تورات یو نسخه ورته وته وی چې دا صحیح نسخه ده دې کې څه تحریف نه دی شوی عمر رضی الله عنه مسخر اغستی دا او را روان دی نبی علیہ السلام تکینا سوته یا رسول الله وایز تعالی د تورات نشر پڑھاوم سیسه پڑھاوم او اوس نبی علیہ السلام لانه او کړی دی او نه نه کړی دی باز وند پتاو وی کنه دا استاد خلی ته نه ګوري چې د تاثیرات څه دي په دې خبره خوشاله دی او خپل او زر زر غ خپل کارو کی اړیا وي نو عمر رضی الله عنه ډیر جلالی پیغمبر صحابي وو په نبی علی سلام ډیر ذات نه نو خدا سينو خو خپل ملګری یادو نو عمر رضی الله عنه شروع شو او دلته کې د نبی علی سلام د مخ مبارک د غصې نه تک سور شو او نبی علی سلام چې په غصه شو نو د مخ پیدا سور شو چې تا به وی جوړی چا پکې نرمه چونک په دې مخ کې او او بکر صدیق رضی الله عنه فراست ول انسان هغه خو چې د نبی علی السلام دی سور مختو کتنو وای و عمر بس په غل شه مور د باندې شه غل شه وې څه چلو شو چې په پاس ته نبی علی السلام ته ګور سونه د غصه دی ته ګور وې ته له سونه غصه دی وای ته لګیای وای نو پدې کې د عمر رضی الله عنه په شان بهادر صحابي هغه پر ځان شو په یریدو شو او څه کلمات بیا وی امنت بکتابک الذی انزلت او بنبیک الذی ارسلت او دا دعاګانې بیا بیا وی وی وی وی تر دې چې د نبی علی السلام هغه غوسه اثر شوه نبی علی السلام ته یو مره وای دا خو تورات دی تا دا پړاو کو وای که زما په ژوند باندې موسی او عیسی علی السلام ژوندۍ او راغلي وي دلته کې نو هغه به زما اتباع کوله هغه تم دا اجازه نو چې هغه د تورات او د انجیل نبی بیان کړی وي هغه په دې وخت کې وي نو هغه هم د قران تابع کیدو لہذا د تورات او د انجیل هغه احکام چې دی هغه منسوخ شو او اوس په قرآن او سنت دا نافذیږي او دا به رایج کیږي نو نن خلکو قرآن پریښی دی قرآن ته قرآن د انجیل نه لاندې کړی قرآن د تورات نه لاندې کړی دی قرآن د فضایل اعمال نه لاندې کړی دی په دنیا د کتابونو عظمت ته خلکو پړه کښته د ساينس او د منطق عظمت پړ کښتا د فلسفي عظمت پړ کښتا خلکو ته ته مباسي خو که عظمت نشته نن د خلکو نو د کوم کتاب د قران کریم عظمت ته خلکو پړ کې نشته قران د څوګزګار نه دی کوته قران ته راشه سکول او کالج ته ځم اګه سیکنډ ټایم کې راځه نو دا ټایم کې ټیوشن ته ځم هغه نو ما کوتن کې په موبایل اورا په واتس اپ یې اورا نو هغه ټیم کې بیا زه هم ورک کوم او موږ بیا دا ټیم کې ډرامه ګورو او موږ واک ته وځو نو ګوره ته چې مړه شي ته چې مړ شي نو تا سره خو په قبر کې دا کمپیوټر او دا لیپټاپ نه کېښودی کېږي تا سره خو به دا ساینس او ریاضي نه کېښودل کېږي ته خو چې مړه شي نو تا پسې خو به ختم د ساینس او د ریاضي نه کېږي تا پسې خو به ختمونه د کوم کتاب کېږي قرآن کریم کېږي که نه نو چې قرآن کریم نه تا په خپل ژوند باندې لږ وخت ورکړی نو که تا پسې څوک تلاوت وکړي او درو بخي نو تا پسې به ثواب ضرور رسي نو تا چې په خپل ژوند د قرآن قدر نه کړی او قرآن ته دې سپک کتلی وي نو ستا د مرګ نه بعد که څوک د قرآنونو روغه کپنیم په تا پسې ورکړي که نه نو ګوره تا له فایده نه درکوي مسلګر ملا وایي خبرې ښې کولې وایي زمونږ خلک چې وایي بابا مړ شي نو وایي چې قرآن مجید ورسره په قبر کې کېدی بعضې خلک داسې بې کول پیله اوس هم شته ډېر جاهلان قبر کې ولا داسې تاخ شان جوړ کې او په هغې کې ورسره قرآن مجید کې دي او بعضې خلک قبرونه قبرونه مقبرې ته ورسره قرآن مجیدونه یو سي دا په بابا پسې ورکو چې بابا پې وبخلی شي ځګر ملاوي وای بابا به په ټول ژوند د قرآن چېرته مخ نه وي لیدلی چې ته مخ به نه قبلې ته کړې او بچی به پسې د قران مجیدونو ډیری والی او دا به خلکو لور کوي چې بابا پیو بخل شي وای په دې به بخل شي دا غل فاصم لږ سختي کنه وای په دې به بخل شي وای په بابا کې بدل بازوګانو منډي بازوګان وای وای تاسو له ودا بخلو خي خبره ټیک کړی ده بده نه ده او هغه د خلې ویزه کوي چې هغه خلې په دې خبرو خلکو له خندام ورشي او خبره سمه ده چې په ژوند ته قران ته لګوري د قران باندې قائد نه جوړي د حلال حرام تمیز نشته او په مرګ به تا په قران نه خلک ورکای نو بیا به ته بخلې کیږي دا څنګه ده نو قرآنی کریم د دې عظمت پړ کې ساتل پکار دی مونږ د سکول د دنیاوی تعلیم د ډاکټرۍ انجنیرۍ خلاف نه یو چې څوک کولی شي کوي دي خو مونږ وایو چې دغه ستا د ژوند ضرورت دی په دې باندې خو ته پیسې ګټې که نه او دغه پیسې به ځانه په دنیا کې پاتې کېږي او دا قرآن کریم ستا د ژوند مقصد دی او د دې په باره کې به څانه په قبر کې تپوس کېږي د دې په باره کې به څانه میدان حشر کې تپوس کېږي سورة زخرف آیت 44 کې الله رب العزت فرمایي وانه لذکر لك ولقومک وسوف تسلون یقینا دا قران کریم نصیحت ته استاد پاره ولقومک او استاد قوم ولو د پاره نصیحت ته استاد پاره نو چې نصیحت ته واخلې نو شرافت ته استاد پاره دې عزت ته استاد پاره نو چې عزت منشوي نو دا او چتواله دې استاد پاره دا درجه دې استاد پاره دا یو مقام دې استاد پاره یو ام بندي کنه قران ته کینی ناستو کې پس کې صاحبای چې قران ته کینی مشهور شي خو الا چې کله بنده په عمل شروع کی ګوره ښه شهرت په دوه قسمه دی یو په خوالي او یو په بدوالي نو انسان په خو باندې مشهور شي یا چې څوک پروام نه کوي او چې قران ته کینی عزت من شي قدر من شي درجه اوچته شي د خلکو په ځړ کې ځای جوړ شي خلک په زارو چې ټول بیا خپل سعادت غني خلک وسره ناست بیا خپل سعادت غني نو خبره مې دا کوله چې دا قرآن دا زموږ د چل مقصد دی او د دې په واره کې به الله زموږ ته پوس کوي چې وإنه لذکر لك ولقومك وسوف تسألون تاسو نه به تاسو کیږي چې تا د قرآن سره څه چل کړو صرف خپل ضرورت لږ استعمال کړو او کنه چې تکي عقاید دین تیز د کړی چې حلال حرام تمیز دین پکې کړو تاسو خو وکیږي جواب ورکړي نو والذین دا متقیان کسان دي متقی تم خیال دی ها متقی اوس لګیا دی تراشل کیږي د مؤمن مثال د هیرې دی هیرا هیرا چې دا پاول کې داسې یو ګلوله شانتی وي صدا سې ډیر چمک نه وای کله چې دا جوهری ته په لاس کې راشي نو دا په هغه خپل هغه د دې چې کوم فریم شامي کې کېږي دي او دا بیا غیر چاپې راخته تبره دا تراشي تراشي دی له دارونه ورکوي خیال مته کړی دی غمو ته ایرا غمی ته ویل شي قیمتي غمی نو چې کله دا د هر طرف نه وته راشي لشي نو دا بیا پړک وای عالم دی نو مسلمان خو د آدم علی السلام اولاد او الله په بهترین شکل صورت کې پیدا کو خو چې دا عقیده د توحید خپل کا نو دې بیا او پرقیدو او کني نو بس لاړو نو دا قران کریم انسان داسې پرقای کله د توي عقیده به د توحید وی یو پړق بدر کې راشي منځ بجاری کې دیم پړق بدر کې راشي انفاق پکې دریم پړق بدر کې راشي ایمان باندې په کتب سماوی وی بل پړق بدر کې راشي او یقین باندې په آخرت وی په بل طرف په پړق کېږي نو هر طرف نه به ته پړق کېږي دا د مخې نه هم خلکو ته خیر فایده ملاویږي او ستا د شان هم خلکو ته خیر او فایده ملاویږي دا د متقي صفات دی نو ما په هغه کتابونو باندې انزل چې را لګل شوی دی من قبل اکسان مخکې دا آیت په ختم نبوت باندې دلیل دی علما لیکي چې د نبی علی السلام نه بعد نور انبي کرام نشته ځکه چې دې ځکه من قبل کوي من بعد کوي نو مثالم دی او نبی علی السلام حدیث مبارک هم باندې دلیل دی چې انا خاتم النبیین نبی علیہ السلام فرمایي وای زه هغه پیغمبر يم چې سلسله د انبیا و را باندې ختميږي لا نبی آبادی زمانه بعد بل پیغمبر نشته دی لا نبی آبادی مان بعد پیغمبر نشته ها زمانه بعد به زما ورسای خلفا به زمای او زما د خلفا ورسا دا ډیر زیاتی خلیفہ وارث ته پیغمبر چې قران او سنت په عزت کوي په دې باندې د عمل جوړي وبالآخرته هم یوقنون غلام احمد قادیانی وایي چې پیغمبرین تاسو به وی کنه ولې لکه ته پس پیغمبري وای زمانم احمد دی چې احمد نه پیغمبري او کنه په ما باندې وای وای راځي په ما باندې وای راځي او وای په دوه باندې سلسله بول مرز دا ته شي میډیا دی به تیر وخت بایدي نو ددنه چې بیا څا خطه دی په سلخانه کې وساته خطه خطه غمبر په سلخانه کې ته سالا دارنګه مسلمه الکذاب دم د نبی علی السلام نه بعد د نبوت داوا کړی و تر رسول او ذلیل شو رسوا شو وبالآخرة هم یوقنون پنځم صفت وبالآخرة او په غورز رستنی باندې هم یوقنون د یقین ساتي ويؤمنون بالغیب کې ایمان بالآخرت مو څه خیالو ال د یو مصداق دا وکړه چې دوی په آخرت باندې ایمان وروړي خو دلته کې بالخصوص آخرت ته آخرت ځکه وي چې د دې نه بعد بله ورځ نشته پوهېږئ د شپې او د ورځې تعین دا خو د نور پر راختو د نور په ډوبېدو کېږي که نه نو چې دنیا روانېږي نو نور خو به ختم شي سپوږمۍ به ختمه شي ستوري به ختم شي بس بیا به هم یو ورځ په مؤمنانو به هر وخت ورځ وي رڼا به وي الله د قدرت مطابق چې څنګه رڼا ورکوي الله دې په رڼا کې داخل کړي سره زموږ د استادانو د ټولو موحدینو ملکو او په مشرکانو به شپه وي تور تم تیاره وي بس اور به لمبي به لاوي به الله دې موږ ساتي نو وبالآخرة په ورځ وروسته نه باندې هم یو قنون د دې به یقین ساتي ګورئ یو ایمان دی او یو اقام دی د ایمان په ضد کې چې دی نو هغه شک راځي د ایمان په ضد کې انکار راځي او د یقین په ضد کې شک راځي خیالم دی ایمان منلو ته وایي که نه د هغې ضد څه دی انکار ته نه نه منل او یقین د دې ضد څه دی شک دلته کې لفظ د یقین ذکر راوړلو خبرې ته خیال کوئ لفظ د یقین ذکر راوړو چې د دې ډیرو خلکو په قیامت باندې نفس یې خو مني چې او قیامت شته خو یقیني پینې چې دغه ورځې له تیارې وکړي عقیده سم کی عمل سم کی دارنګي چې کوم حقوق دی په هغه برابر کی دا خیال ته نه راځي چې زه به مرم زه به حساب ورکوم دا په خیال خاطر کې نه راځي ټول ورځ په دنیا ورپسې ورپسې د دنیا د پاره منډې منډې منډې دا نه وای چې ورځ را روانه ده زما به د دوه سترګې پټېږي زه به بیا هلته حساب کتاب ورکوم نو ځکه یې لفظ د یقین راوړلو چې ګورې مؤمن هغه دی چې هغه په آخرت یقین ساتي او په آخرت یقین دا دی چې هغوی له به تیارې کوي تیارې به په څه کېږي تیارې به د الله په کتاب کېږي د هغوی نه به د الله وحدانیت خپلوي د الله د کتاب نه به سنت د نبي علیه السلام خپلوي په عقایدو کې به د قرآن پرچار کوي په معاملاتو په غمخادۍ کې په عباداتو کې به د سنتو پرچار کوي نو دا به الله متقی وي او که په آخرت یقین ني او تش په خله باندې وایي چې وایي آخرت نه ډېره یارېږم خله یې د قبر نه ډېره یارېږم خله یې خدای پاک ما خو به ستاسو خوا ته ضروري چې په دې لاره ځئ راځئ ورې سره پسې راپوکئ او چې سبق ووایم ما پسې ثواب را بخی زموږ څه کار دی تا پسې ثواب در بخو نن ته روغ رامټای ځکه جوړای ته قرآن ته نه کینی هلې رسې به وبګنی کی هلې قیامت نه ډیره یارې کوم هلې د دې تیارې نه زور ور یارې کوم هغه بچې د شپې پاتې نه بندو ما هغه ته بابا مې ځان ته لګولې دا دی وای کنه دې ډیره یارې کوم د تیارې نه دنیا کې کته هر څو نه یارېږي کنه نو قبر کې خدای له څوک لایټ خو څه کې چې شمم نشي پرې خو دی یو ممباتای یو دیوم د څه څوک نشي کېښوتی هلته خو مکمل تور تمی بیا وسکي نو د دغه کبر تیارې د بار دا ته پکار دي چې ته قران ته کینی په دې عقیده او عمل ټیک کی هنن افسوس چې په قبر د چا یقین نشته چې زه به دې زیل راځم په آخرت د چا یقین نشته چې موږ به دې ځای نه ورځو او دغلته به موږ بیا الله سره مخامخ کېږو حساب کتاب به ورکوو نو اولایکا دا پنځو صفاتو والا خلق څو صفات ذکر شو پنځه اولایکا دا پنځو صفاتو والا خلق علا هدن په هدایت باندې دي مر ربهم د خپل رب د طرف نه اولایکا علا هدن چې دا پنځه صفات پکې راغو دا حکم د دنیا ذکر کوي چې دا پنځه صفات پکې راغو خلک خو وایي لیونی شو کنه هغه خپل سم سره به کور کې درنه خوګه نه سو په سپین سره شرمېده بچي او دا په لارو کوڅو کې ګرځي او دا ځان له دوی چې ترجمه جوړ کړي او دا خو لیونی شوی ده او چا سره غم نه کوي چا سره خادي نه کوي او خبره به د پس خلک راوالي دروغ پروپاګاندا بدنامي نو الله وی خپکی ګما خپکی ګما که پتا کې دا صفات نه تم په هدایت کې نه وتی هغه خزه یو کو سړی اولای کې اسم اشاره او واحد تسنیه جمع ټول ته شامل ده که خزه یو کو سړی دی ټول کې چې دا صفات راغ نو دا په هدایت باندې چې خلق کده تار سونا پنځپریان وای لسپریان وای تبلیغ نه مني دعا نه مني د سر خواخه حق نه مني رشتہ دارانو سره پالل نه کوي وغیرہ وغیرہ دا چې خپل خلی دي کنه والله فرمای اولایک دا پنځو صفات ولا خلق علا هدن په هدایت باندې دي علا یې راوړل د پاره د استعلا استعلا پیسه نه څه ته وای او چتوالی ته ګویا کا چې دا هدایت یو ډیرای ده او ته پیلاړې د پاسه کې نشته گویا کا چې دا هدایت یو اچ دی او ته پکې ناشته نو گویا کا ته د هدایت په ډیرای کې ناشته ته د هدایت په اص باندې کې ناشته او یا ساتي په اوچت ځای باندې چې څوک ولاړی کنه خیال کوي هغه باندې هواګانې ډېری لګي نه یخنیم په ډیره راځي او ګرمیم په ډیره راځي هر قسمه حالات ناغه متاثر کیدی شي خو درجه خو ته ملاو شو کنه نو چې درجه بنده ته ملاویږي نو دی به د دې حالاتو نه تیریږي دې ته به ځان نیسي اولایکا دا پنځو صفاتو والا خلک علا هدن په هدایت باندې دي من ربهم د خپل رب د طرف نه چې خپل رب سره د کاغذونو صفای کړه او خپل رب سره د معاملې ټیک وي او په زړه کې د استراب او پریشانی ني چې دا مې خو کو دا مې بد کو زه په انسان چې نیکیو کې حدیث کې راځي د پیړ خوشاله خیال هم دې خبرې ته ډېر مطمئن وي او انسان چې ګناو کې نو پرړه کې استراب یو پریشانی وي نو دا غیوي ګناه د پټول لپاره دی بل ګناه کوي د یو دروغ لپاره دی بل دروغ وي د یوې چغلې د پټول لپاره بل دروغ وي د یو تهمت لپاره بل دروغ وایي استراب او پریشان وي دی خدای څوک خبر نشي خدای څوک را باندې پوي نشي او مؤمن مؤمن خو سیده ساده وي بدني کو سره کاری مټی نیکیو کې دا زړه مطمئن وي خوشاله وي نو چې د خدای سره د رابطه ټیک وي کنه نو بیا د خلکو پروا مکو پهله به مونږ یریدو خلک به څه وایي خلک به څه وایي یقین وکړئ چې څونه مو پال په ریس کولو د دې خلکو د زړه ساتلو دپاره که نه څونه به مو احتیاط کولو چې دا خلک څو نه وایي قسم مې دې د الله په ذات یا خلکو چې څه وي هغه یې رسول وي چا وی دعا نه مني دا خو زموږ د مشرانو د وخت نه را روان دي کنه تبلیغ نه مني علما نه مفسرین نه مني نو په دې کلی کې په ما پسې جوړه شو چې جادوګره ده وای دا جادو کوي جادو په زور دا خلک ځان سره ټول کړي دي چا به وی د سر خواخې حق نه مني نو چې د سر خواخه مې څومره تابعداري کوله او څومره مې وله حقوق ادا کول نو هغه هم را پسې دا خبره مشهوره کړه چې دا د سر خواخه حق نه مني نو به چې ما دا دومره ځان کوم ستړی کو او د هغې باوجود په ما دغه فتوا وچلېده او چلېږي نو زه اوس د خلکو څه پروا کوم وای دې په خبره باندې چې تا یو کار باندې خدای په غاړه خلاص یو بیم خلک وای نو بیا به د خلکو خلک ولې پروا کوي بس خدای ته چې څه باندې غاړه خلاصيږي هغه کوه خدای ته ځان مه ملامت کوه پیغمبر ته ځان مه ملامت کوه چې په ورځ قیامت باندې مخ واړی نور دا بندیان دا بلیږي یو جن امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي لوکا ابن لوکا حدیث کې چې راځي نبی علی السلام فرمایي و اخر کې به رسولان پیدا شي او د رسولان نبی هم رسولان پیدا کیږي هغه عام متل کې خلک وایي کنه وایي د نیکانو نه بدن پیدا کیږي او د بدن نه نیکان پیدا کیږي خو په دې اخر وخت کې بیا د رسولانو نه رسولان پیدا کیږي پلار به رسول نو مور به رسول سیال ورته کوئ خیر دی بیا خپل چاپېرچل کې لور به هم رزیلی نو زوی به هم رزیلی نو هغه ورور به هم رزیلی نو هغه لمسی به هم رزیلی او چې څونه را یو ځای کېږي په هغه یو ځای کې به ټول رزیلان او ښه به خپلو کې خوشحاله وي او ځان خو چې ښکلی اتفاق دی اتفاق دی په څه دی په رسالت په حرامي توبونو په دروغو په شرک په کفر په بدعت په حرامو دا سینه چې ما ته جواب نه راځي د دې رزیلانو ولكن ما من الاسود ان تجيب الكلاب لیکن ناز مرو د شان سره نه خایږي چې د سپو سره پنځه واچي خیالم دی ازمرو د شان سره نه خای چې دا د سپو سره هر وخت پنځه اچي د ازمرو سره خون ته چې د ازمري سره جنگ وکړي سلام دی سپی خور سره په څه غپ غپ کوي کنه او ازمره نو ازمره ازمرو سره لاندې نو خوند کوي نر چې د نرانو سره زندګي نو خوند کوي نو په سپینه غب غب په څار وخت څه لګي ها خاموشي ته خلا کنه ځکه د قران والو تشبيه الله رب العزت د ازمرو سره ورکړي په سوره مدثر کې نو ازمری ته شل او زر خرڅ دي خو تختی بکن ها تختی به نو دا رنګ ساده قران د محفل نه بدا خر تختی دا سپی و تختی او ته ما دې سپو سره وخت پنځه نه چي دغه نه سپی دې کنه انګه ته ما شي غب پر کوي و د شیخ خبره چې ته دې سپو سره هر وخت پنځه یا چې هر وخت جنگ کې نو ته مخ کې ستار نه کې چا دا کړي د عمل اصلاح باندې کې ها کې به کنه بچي نو اولایک هم المفلحون حکم اخروی ذکر کوي چې ته په آخرت کې کامیاب دي نوم داخله کړي الله دې موږ په دې کامیاب ډله کې راوړي سره زموږ د مور پلار د خپلو استادانو او د ټولو موحدینو ملګرو قرآن کریم کې صرف دا پنځه صفات نه دي نور هم ډېر شته نورم ډیر صفات شته ان شاء الله زه په دې بیا زه دغه نشاندهي کوم چې دا غ صفات د مؤمنانو دي چې په دې باندې به مؤمنان پر ځان مزین کوي نو کوم ځا صفات پتا څه کیو ځان لا سو وای ځان لا شکر ادا کوي چې الله شکر دی چې موږ دې په دې صفاتو مزین کړي یو الله استقامت پې راکړي او که درته نی نو د الله نه سوال وکړئ چې الله په موږ کې دا کمې کمۍ دي نقصانونه دې الله دراله پوره کړي الله قرآن والو سره خوند نه کوي خوند نه کوي دا نیمګړي هیرې دا چقېدلې هیرې دا خوند نه کوي قرآن والا خو چې دا د هر طرف نه پړقېږي نو خوند کوي نو د دې پنځو آیتونو پورې پاول کې ترغیب ال قرآن او بیا پنځه صفات د مؤمنانو د غي حکم د دنیا او حکم د آخرت بس هم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله پویږي په معنا دي حروفو ذالک الكتاب دا کامل کتاب دی په اصول د ایمان کې لا ریب فیه شک نشته دی پدې کې یا شک مکوي د دې په حقانیت کې هدن هدایت ته دا قران کریم یعنی مضبوطیا دا دا قران کریم یا هدن رڼا دا دا قران کریم للمتقین د پاره د موحدینو الذين دا موحدین کسان دی یؤمنون چې ایمان وروړي بل غیبی په غیب باندې ويقيمون الصلاه او جاری کوي منځه اولائک دا پنځو صفات ولا خلق علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم د خپل رب د طرف نه و اولائک دا پنځو صفات ولا خلق هم المفلحون هم دي دي کامیاب من الغیبت د غیبت نه مخکې وی کنه غیبت حرام دی چا پسې پسې پښت داسې خبرې کول چې پاغه کې ویم او چې تی پسې کینو دا حرام دی چې دی ته په مخامخ کې هغه خبر شي نو په بد غني اوس دې ځای کې د غیبت اقسام خي چې بعض اوقات غیبت جایز دی باغی شپږ صورتونه ذکر کوي چې په دې کې غیبت کول جایز دی اعلم ان الغیبت په دې خبره ځان پوه کا چې ان الغیبت یقینا غیبت تباح لغرض دا چې کیږي د یو غرض د وجنه صحیح شرعی چې هغه صحیح او شرعي غرض وي لا يمكن الوصول الیه چې ممکن نه دی غرض سره رسیدل الا بها لیکن په دې غیبت باندې وهو سته اسباب او د دې شپږ اسباب دي شپږ وجې دي الاول اتا التظلم التظلم په معنا د خپل یو ظلم فریاد کول چاته دا به ظلم کړی دی کنه او هغه ظلم چاته رسول خپل فریاد چاته رسول چې استاد ما بدل واخلا او زما امداد وکړه نو فیجوز للمظلوم جایز دی د مظلوم د پاره مظلوم چې پچا ظلم شوی دی ان یتسلم الى السلطان چې خپل فریاد یو سی بادشاہ تا والقاضی او قاضی تا وغیرهما او د دین علاوه نور هغه کسانو تا ممن ذا غچانا له ولایت چې دا اختیار وی د حکومت او قدرت یی طاقت یا لا انصافی په انصاف ورکول باندې د تامین ظالمه د ظالم ددنا یعنی خپل خبره داسې یو کس ته وکړه چې هغه تا ته د ظالم نه انصاف تر کولی شي پوهېږې په خبره نو فیقولو او دی ورته وایي ظلمني ظلم کړی په ما باندې فلانون فلاني بکذا په فلانۍ خبره باندې یو دا وجه الثانی دویم الاستعانتو امداد غختل علا تغییر المنکری په بدلولو د ناروا باندې یعنی امداد غختل په بندولو د منکر باندې ورد بالعاصی او د واپس کول د ګناګار ال ثواب حق طرف ته څه مطلب وضاحت ورپسې په خپل کوي فیقول او دی ویل من غشاتا یرجو چې د امید وی تاسو سره یو ځای ناست یې مینو تاسو کور ته لاړ شئ شب کور ته لاړ شئ خوش خوش خوش خوش نو فیقولو دی وای لمن هغه چاته یرجو قدرته چې دې امید لري د طاقت تاغه اعلی ازاله المنکر چې بن کې په دوانه ناروا او دی وای چې فلانون یعمل کذا فلانه دا ناروا عمل کوي نو فجر انه لری کده دنا ونه هو ذالک او دا څه بل خبره کوم مطلب د سړی د کنه ناروا کار کوي یا شرک کوي یا بدعت کوي یا بل څه ګناه کوي او ناروا کار کوي او پس جرم عنه چې دې ته منې کې دا غینا نو یکون مقصوده او وی مقصد د دې سړي التوسل ځان رسول الی ازاد الی ازاله المنکر د بندل ول د ناروا وتا فإن لم يقصد ذلك او که چېرې دا قصد نو کان حراما بیا د غیبت سره حرام دی سالس پوي دی ها سان دی اواز نه راځي په دویم ولې نه پوهېږي یو سړی ناروا کوي ګناهګار دی مطلب شراب څکي یا بله یو ګناه کوي او تا ولیدو ته یې پېژنې او ته دغه کس یو داسې بنیادم ته وښیې چې د هغه پې طاقت شته د هغه پې شته نو دا ته چې هغه بل ته وایې چې ګور دی شراب څکي دی منې ته یا د اخلاق کوي د منی کدي سنا کوي د منی کا نو دوی څه بچو دي اصالس درم قسم غیبت کول الاستفتاء الاستفتاء طلب د فتوی کول دي چې څوک څنګه فتوا خلی کني او مسلې په باره کې سره ما داسې یو مسله پیښه شوې ده نو فیقولو للمفتی دی اوی مفتی تا مفتی یعنی چې څوک فتوا ورکوي څوک چې حکم ورکوي د قرآن او سنت مطابق ظلمنی ابي ما باندې ظلم کړی دی زما پلار او اخی یا ما باندې ظلم کړی دی زما رور او زوجی یا ما سره ظلم کړی زما خزې او فلان او یا فلانی بنده به کسا په دې خبره نو فهل له ذلک نو آیا دې اوس دل په دې کې څه مشوره ورکول شي مطلب د دې امداد کول شي نو ما طریقې او نشته دې زما طریقه په خلاص په خلاصي منو د دنا یعنی زما دې د خلاصي اډو سره نشته چې نه به په کوم خلاصي ته پاتې خلک وایي کنه په یره داسې ګیرم چې د خلاصي می سره نشته وتحصیل حق او ایشتر زما د پاره زما د حق ته حاصلولو سلار ودف الظلم او د تفکول د ظلم سه حکم په شریعت کې سه سروای خشته زما په حق کې نو نه هو ذالک او د دې په شان دي نور خبرې د فهذا جائز نو دا جائز دی لحاجت دی یو حاجت توجینا ولكن الاخوته لیکن ډیر احتیاط والا خبره والافضل او غره خبره ان یقولا دا چې بند وایي چې کله تاسو کوي چې ما تقول فی رجل چې تاسو وایي دې سړي په باره کې یو شخص شخص او رجل یو معنا ده او زوجین یا د یو خاون په باره کې کانا من امری کذا چې دا غي داسې داسې مسله وي په اکثر څه چان تاسو کوي کنه اوس دا چې وته نه وایي چې زه او یا فلان کې نه یو سړی دی او یو خزه ده سړی دا څه چلو کو خزه ده چلو او هغه د چا چې غیبت کوي دا نوم نه اخلي وای دا ډېر احتیاط سره خبره ده نو فإنه يحصل به الغرض یقینا حاصلېږي په دې باندې غرض من غیر تعین و ما ذلک بغیر تعین سره د دینه نو فتعین جائز ومع ذلك نو فتعین جائز تعین جائز دی چې خبره د چا کی وایي په خبره کله کله یو بنده په هغه دغه کې خبره خلاصه کی نو بیا په څوک نه پوهیږي نو ته ما ته سم بندو خای چې زه سم سم مسله درکم کله کله بنده خوب وای تپوس کوي خوب کې دا شی څنګه خوب کې دا شی څنګه هغه کله مې والا بندو خیا څوک دی لیدلی څنګه دی لیدلی کوم وخت دی لیدلی دا په ټکړو ټکړو بنده دا خوب تپوس کې نه د خوب هغه ټول تعبیر ګډوډ شي نو دا څه خبره کوي چې بنده بنی آدم وخی کنه چې فلانه بنده دې ما سره دا څه داسې کړی دی خلک ولا روغه خبره وکړي نو کله کله بنده ته یو انسان معلوم یا نیک بندي خلکو پورې چې تړل پر انستل کړي او تر خبره کې دا سینه نه ځکه ده هغه له سیمه ولا ختم کی او کله یو بنده ګناګار نه چې پیو ته نوم والی نو هغه به و چې او پر ځان ته ساده ته کې خدا د مرزون هم دي نو مغفلی خي نو فتعین جائز نو تعین جائز دی کما سنذکره زر چې موږ ذکر کو په حدیث هند په حدیث هند کې ان شاء الله الرابع سلورم قسم تحذير المسلمين يرول دي د مسلمانانو من الشر د شرنا ونصيحتهم او نصيحت کول دي تا خیر خوایل ټول د دی وذالک من وجو او دا په غنو وجو دي په څو وجو دي په غنو وجو دي چې ته مسلمان د یو بل ظالم د شر نه یاره او خیر خوایل ټیم د دې وجوهات دی یو منها جرح المجروحین لدینا جرح دا د جرح کوونکو من الروات د راویانو نه او شهود یو د گوا کوونکو نه وذالک جائز او دا جائز دا به اجماع المسلمین په اجماع د مسلمانانو سره بل واجب بلکې دا خو واجب نه لحاجت د حاجت توجینا د ضرورت توجینا څه مطلب مطلب دا چې چې اوس یو انسان کې دیني نقصان دی لکه دا محدثین چې جرحه کوي که نه فلانې راوي دا دروغجن دی کذاب دی سوی حافظه دی مدلس دی نو دې ته وایي جرحه چې چا کې دیني نقصان دی ته بیانې دې ته وایي جرحه نو که اوس دا دیني نقصان تا بیان نه کو نو خلک به په اعتماد کوي دغه د خولې نه به حدیث رالی خلک به وایي چې دا ټیک دی نو دیم تبا شو او هغه نو خلک هم سره تبا شو ویلې په خبره باندې یو یو بدعتي دی یو مشرک دی نو دا خو په صفا بیان کې چې خلک یو پیژني او کنه تا په خلکو باندې ته یو نه پیژندل چې هغه څه پته لګي ومن هل مشاورت و بعضی د دینه مشوره کول دي چې مساهرت انسان په نکاح د انسان کې تقریبا نکاح کوي یو چې نه یلک له تاسو کې د الک په باره کې چیرې د الک څنګه دی یا د جنې باره کې تاسو کې د جنې څنګه د موږ غواړو او د دې ایب یا خواله بدواله څوک بیانې نو دا غیبت نه دی جایز ولی د ژوندۍ معاملې ده نن نه خبره سپینه تا کو د چا په واره راځي خو وربېږي کني نو خبره ختم نو چې اوس بعضې بنده دوکه وکړي او سپینه خبره پکې ونه کړي بیا وروسته د ټول عمر جنګونه او خبره طلاق ته ځي نو دی نه ښه دا نه چې په وخت باندې خبره خلاصه شي او مشارکت او یا تجارت کې شراکت وي او ایدا هي یا چې سره امانت کېږي دي یاره د فلاني بنده سره زه د امانت کېدم د امانت قابل دی که نه دی نو که تا ته پته چې دا بنده امانتدار دی نو ته وایې چوکي د وسره خیال به وساتي او کنه تا ته پته چې دا بنده دوکباز دی ته وسره امانت کې د خدای به د نه پته ای بیا په منکري نو بس به ولا مور کو دا غیبت کې نه دی او معاملته یا سما ملوي معاملہ یا معاهده وی لوز وی او غیر ذالک یا د دینه علاوه او مجاورته او یا بنده په گاوند کې تپوس کوي لکه بنده چې ټکور اخلي د تپوسو کې د گاونډیان نه ګټ چاپیر خلکو نه چې د دې د خلکو گاوند څنګه دی وایي څوک وته وایي رضا گاوندي خو ډېر شری دی دا ډېر زیات شر پسند دی ځان دې ساته ګوري یا غلبي اځ گاونډیان غلبي کنه یا خیانتګر وي یا کمه سریا سي جنکو ته لنګرې ورشي نو که د داسې ګاونډي سړی حالت بیان کړي او بنده ترې ځان وساتي نو ډېره ښه خبره ده دا غیبت نه دی ویجب علی المشاورین او واجب دی لازم دی په مشوره کوونکي باندې چا سره چې مشوره کړې کیږي مشاور الله یخفی حاله دا چې پټ نکی حال داغه بل یذکر المساوی التي بلکې دی وته یاد کی برابر هغه فيه بنیه النصیحه چې پاغې کې جوړې دخت نصیحت وي چې د خیر خواهی خبرې نو ټول دی وتخکاره کی ومنها او باقی د دینا دی سلورم قسم کې اوس دریم قسم خی کنه چې اذا را متفقها کله چې دی ویني یو طالب علم یو سړی یو خزه د علم طلبدار ده او یتردد الى مبتدعين هغه د علم په اصول کې روان دي خو چاته کینم ته پلان کوي به ګوره ته نږدې دی ته به کینم اته وته وې چې دا څه کې هلته مه کېنه او مشرکان دي او خو بدعتیان دي او دین فروش دي نو ځکه دا طالب علم کوس دی سره یو ځای شو که نه دا خو عالم شي تعلیم د خبرې خو بیا اعتبار وي ای پسې خو بیا ډېر خلک رواني که نه نو چې دی ګمراه عالم شي نو خانه ده چې دې صحیح علم شي پوهېږې په خبره تاسو کوم راهنمایي وکړه او کوم بنده په کوم روان شو هغه نیکو په روان شو صاحب کې ورسره د خیر دغه دي اجرونه دي او که دغه انسان بدو خلکو سره یو ځای شو او د بدو خلکو نه علم حاصل کو او د ګناه کارونه کول ته سره برابر شریک یاد ساته او فاسق یا فاسق دی فاسق مطلب شرابي دی غل دی زناکار دی یا خو ځوان هول علم او دیت علم اخلي وخاف او دیت یریږي یتضرر چې دې به نقصان ورسي المتفقه المتفقه بذلك چې دغه طالب علم ته به دغه نقصان رسیږي نفعله نصيحته نو لازم دی په دې سړی باندې چې نصیحت کوي طالب علم ته به بیان حاله چې هغه سړی عالم ګورې دا چې دا چې دی ځان ته بچ کا بشرط ان يقصد النصيحه او په شرط دې چې مقصد خیر خوایي وي وهذا مما او دا دا غنه دی یغلط فيه چې غلطيږي په دې کې وقد يحمل المتكلم او کله حامل شي متکلم بذلك الحسد پر حسد باندې یعنی کله کله دا کار سره د حسد د وجې نه کوي پوهېږې په خبره یو بنده صدګري که نه خپل علم ورسره دونه ني او بل طالب علم دی هغه وایي چې زه چېرته حق چې تفسیر زده کول غواړم دوی ویل د حسد د وجې نه سم ځای نه ښایي غلط ورته وښایي د حسد د وجې نه نو دا جایز نه ده بلکې د انسان خیرخواهي ولټوه ويلبس الشيطان عليه ذلك او بیا ګډوډتیا راولي په ځواني شیطان په دې سره ويخيل اليه او د دا خیال راولي چې یقینا دې نصيحه دې خرخوي کوي نفل يتفتن لذلك نو ته د دې لپاره بیا خو سوچ او فکر وکړي چې دا کار صحیح دی او غلط دی ومنها او بعض یادینا دې سلورم قسم سلورم دغه ذکر کوي چې چې ان يكون له ولایت چې وی د دې کس ولایت یو عہده افسر وی لا يقوم بها لا وجه او دې دغه هغه شان خیال نه ساتي څنګه چې د دې عہدې د سمبالولو حق دی نو واجب دي د ده ذکر تذکره کول لمن هغه چا ته له علیه ولایت چې داغه په اختیار وي دا اوس مطلب یې څوکیدار دی ټیک ده هغه صحیح ډیوټي نه کوي صحیح کار نه کوي زه نه مخکې چې کوم یو کس دی افسر دی هغه ته ویلې چې چېرې صحیح کار نه کوي ډاکټر به صحیح کار نه کوي دغه مخ کې کس ته ویل شي چې د خپل یو دی خیال نه ساتي چټیان ډېری زیات کوي مریضانو ته خیال نه ساتي مریضان له دویان نه ور کوي توجه نه ور کوي خبره پوره نه اوري نو دا شکایت یې باندې کولی شي دا بیا په غیبت کې نه راځي ولایت عامه لیزیلو چې هغه لري اختیار وي عام چې دغه سړی لري کې د په ځای بل راولي ويولي او راولي مناسک یسله چې د دې عہدې هغه قابل وي او دې خیال ساتي او یا لما یا دې پوښي او یا لما ذالک منه او یا پوی شي د دنه خلق لیعامله بمقتضا حاله چې د سره معاملو کې په مقتضا د حال سره مطلب که د عہدې نه خوا کولې نشي نو خلکو ته خو بختاره شي کنه دا سړی خیانتګر دی د خپل ډیوټۍ صحیح خیال نه ساتي نو نور څوک په بیا اعتماد نه کوي کنه دی بل دوکه نشي ورکولی ولا یختر به په د بس دوکه کیږي نه و ان یسعى فی ان یحسه او دا چې کوشش کوي په دې خبره ان یحسه چې ترغیب به ورکړي علی الاستقامت چې خپل ځان ټیک کا او یستبدل به خپل ځان بدل کا چې ستا دا کار ټیک نه دی ځان سم کا ځان بدل کا لکه یو سړی چې ښکارا شراب سکي و مصادره الناس او د خلکو نه په زور باندې مال اخلي واخذ المکس او د خلکو نه په زور باندې ټیکس اخلي وجبایت الاموال او په زور باندې د خلکو نه بتا لبتا د وچې پیسې چې په خلکو یې خو دي لارو کې دا ناس نه څه ته وایي نو مانو تیر شو د ګاډو نه دا په زوره پیسې اخلي او په بدمعاشۍ باندې نه نه نه ټیکس خو یو د حکومت خپل ټیکس وي که نه نه نه بدمعاشان همداسې لارو کې ناست او خو په جار یې اخلي حکومت هم هغوی ته بیا څه نه وایي ښه زه را یاد به شي تورې ده وتولى الامور الباطله او سرپرستی کوي د ناجایز کارونو ناجایز کارونو که څوک شرک کوي دی وي ټیک وي که څوک بدعت کوي دی وي ټیک وي که څوک غلا کوي دی وي دا ټیک ته که څوک سود کوي حرام خوري د چا حق وهي وي دا ټیک ته دا بالکل ټیک ته او چې بدا چې پکار دا او چې او چې او دا حق دی نو دا ناجایز سرپرستی چې کوي نو په یجوز ذکره نو جایز دی تذکره داغه بما په هغه ناروا یجاهر به چې د پاره ښکارواله کوي یعنی دا کوم ناروا چې کدای اوس ویل جایز دي چې نو خلک ځان ساتي ويحرم ذکره او حرام دي ذکر د بغیر من العيوب الذين علاوه نور ایبونه مطلب چې تاسو سره په کومه معاملې راغلي بس هغه یاد کا نور مچ یړه الا لیکن ان یکون لجوازی چې وی دا غي د جواز لپاره سبب نه اخر یو بل سبب مما ذکرنا حکم چې موږ ذکر کو اسادس شپږم قسم د جائز غیبت التعریف د چا وضاحت کول فإذا كان الإنسان کله چې وی انسان معروفا بلقب مشهور په یو لقب کل آمش آمش کمزور نظر والا عارج انسان په ګډ باندې مشهور وي والاسوام یو انسان په کور باندې مشهور یو هغه په بد نه غني دا خبره سریات ساتي والاما په ډون باندې مشهور وي خلک په ډون وي خو په بد نه غني والاحمل هغه په دې کرینګ باندې مشهوري کو ته کرینګ وي کو ته کرینګ وي کنه نو وغیرهم او د دین علاوه نور نجاز تعریف هم نو بیا جایز دی تعریف ته دی بذالک په دغه ټکی باندې ويحرم او حرام دی اطلاق او اطلاق د دې علا جهت تنقص په وجه د سپکاوی چې انسان ته د سپکاوی د پاره چې ړوند دی خورا شه ایا ګډه دی خورا شه یا شل دی خورا شه دا څنګه ولو امکان تعریفو که چېرې ممکن وي تعریف د هغه په غیر ذالک د دین علاوه په نورو الفاظو یعنې په بل نوم یې څوک پېژني نو کان اوله غوره هغه دی چې هغه ورته ووایي ځکه چې دا قدرتي عیبونه دي په انسان کې د قدرت په طرف نه دا ړوندوالی او دا دغه دی که نه نو په دې باندې څوک دغه کول نه په کار د فهاذې ستتو اسباب دا شپږ اسباب دي ذکرها العلماو چې ذکر کړي دي علماو و اکثرها او اکثر د هغې نه وویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم باب ما یباه من الغیبت باب دې په بار ده کې چې جایز دي د غیبت نه علم په شان الغیبت چې یقینا غیبت تباه جایز دی لغرض د یو غرض د وجې صحیح شرعي چې پاغه صحیح د خپل فلم اله سلطانی باچا ته والقاضي او یو حاکم ته وغیرهما او د دین علاوه بل کس تامین من دا غچانه له ولایت چې هغه لپاره اختیار د حکومت او قدرت یا طاقت وي علا انصاف دې ته په انصاف ورکول من ظالمه د ظالم د طرفه فیقول دی وای ظلمنی فلان بکذا ظلم کړي په ما باندې فلانی پلانې وجه اسانی دویم الاستعانه امداد غوښتل دی الا تغیر المنکر په بدلولو د یو ناروا او ورد الاسی او واپس کول د یو ګناګار اله ثواب حق طرف ته فیقول دی وای لمن يرجو د هغه چا چې امید لري قدرته ها چې دی امید لري قدرته په قدرت په طاقت داغو علی ازاله المنکر پر لر کولو په بندولو د نارواو فلان یعملو کذا چې پلانې عمل کوي د نارواو فزج فزجره عنه نو لري ناغلري کوي د دینه هغه منع که د دینا ونحو ذالک او یا دا شان په بل خبره ويكون مقصوده چې وی مقصد د التوسل التوسل رسیدل الی ازاله المنکر لرکول د ناروا او ته فإن لم کچری نوی یقصد ذالک کچری بندول فإن لم یقصد ذالک کچری د چا د ظلم بندول مقصد نی نو کان حرامن بیا د غیبت حرام دی کچری بندول د ظلم مقصد نه نو ذالک کان حرام حرام نو دا کار بیا حرام دی اصالي سو درې مو چا الاستفتاء او طلب د فتوی کول دی فیقول چې وای للمفتی مفتی تا ظلمنی ابي ظلم کړي په ما باندې سم پلار او اخي یا رور او زوج یا زما خزي او فلان بکذا یا پلانې په دې خبره یا پلانې په دې خبره فهل له ایشتری دلر ذالک سم مشوره ورکول وما طریق فی سیل خلاص منه او آیشتره زما د خلاصي لپاره څه طریقه ده دینه او تحصیل حق او آیشتره زما د حق په دې کې زما حق حاصلول ودفع ظلم او دفع کول د ظلم ونحو ذالک او دغه شان یو بل کار فهذا جائز نو دا جائز دی للحاجت دی یو حاجت ته وږي ولكن الاهوت لیکن ډیر احتیاط والا خبره دا ول افضل او افضل خبره دا یقول دا چې دی وای ما تقول فی رجل د سوی د یو سړي باره کې او شخص نیا د یو کس باره کې او زوج نیا د یو خاون کان من امره کان من امره کذا چې دا دا چې دا سي مسله وي فانه يحصل يقينا حاصلي کې د تحصل د حاصلي په دې باندې غرض خپل حاجي فانه يقينا يحصل د حاصلي به الغرض په دې باندې خپل غرض من غیر تعین بغیر د تعین او ما ذالک او د غشان بل کار او پس تعین او جایز نو پس تعین جایز دی کما سنس کرو حق لکه څنګه چې موږ ذکر کو غیله را فی حد لکه چې موږ به ذکر کو غیله را فی حدیث هند په حدیث ته هند کې ان شاء الله تعالی کو چر خوشی د الله تعالی عربی او سلورم تحذير المسلمین يرول د مسلمانانو مسلمانانو د مینه شر د شر نه ونصيحت او خیر پایله تول د دې وذالک من وجه او دا په ګڼو وجو دي منها بعضې راغینا جرح المجروحین جرح دا د جرح کوونکو من رواتي د راویانو نه وشهود او د ګواهانو نه وذالک جایز دا جایز دی باجماع المسلمین په اجماع د مسلمانانو بل واجب بل واجب بلکې واجب دی للحاجت د یو حاجت توجه ومنها او بعضې راغینا المشاورتو فی مصاحرت مشوره کول دی په نکاح انسان د انسان کی او مشارکت او یا په تجارت کې او ایدائه او یا چا سره امانت کې او معاملت یا چا سره یو معامله کې او غیر ذالک یا د دین علاوه یو بل کار او مجاورت یا یو بنده چې د گاونډي باره کې تپوس کوي ویجیب او علل مشاورین واجب دی په مشوره کون کې باندې الله یخفا حاله چې نه په پټه حالت ته بل یذکر المساوی التي بلکې یادې بده ته دا هغه بدی هغه فيه چې په دې کې را بنیت النصيحت په خیر خواه د نیت باندې ومن هو باز راغینه ازارا کله چې دی اون اوینه متفقه طالب علم یو طالب علم یتردد الى مبتدئ چې دی روان دی ته علم په حصول کې دی روان دی د علم په حصول کې لا مفسد ان بدعتي او فاسق نه یو فاسق ته یاخذ عنه العلم چې واخلې د دنه علم وخاف او دی یریږي اي تزرر المتفقه چې ضرر به ورسېږي طالب علم ته د دغه بدعتي او فاسق انسان نه بذالک په دې خبره فعليه نو په دبانې نصيحت او خیر قائل ټول د طالب علم دی به بیان حاله په بیانولو د حالت دغه بدعتي کې بذالک الحسد په دې باندې د حسد د وجي ویلبس شیطان او ګډوډتیا راولي په دې باندې شیطان په ذالک پر خبره باندې ويخيل الیه او دته خیال راولي په دې خبره انه نصيحه چې یقینا دې خود د خیر خواهی کوي فلیفتن بذالک نو دې د خصو چوپی کرو کې په دې خبره ومنها او بعض راغینا ان یکون له ولایت چې د دغه کس لپاره یو عہده وی لا یقوم بها او د خیال نه ساتي د دغه عہده علاوه جهه پسې خیال ساتلو سره اما یقینا بان لا یکون صالحا لها یا خو دې د عہده لایق نه دی و اما او یا بان یکون فاسقا پرې خبره چې دی فاسق دی او مغفلا یا غافل دی ونه ذالک او یا دغه شان بل ایب دی بدو کې فیجیب ذکر ذالک نو واجب دی د تذکره کول لمن هغه چاته له علیه ولایت چې دلر له دلر علیه پاغه باندې ولایت اختیار عامتن ولایت عامتن اختیار عام خجل یزیله چې دغه سړی لري کې د خپل عہدې نه ویول من یسله او ورکی والی کې مشر کې پدې باندې هغه څوک چې د دې عہدې قابل او یا علم او یا پویږي ذالک منه په دې عہدې باندې زیات ته دنا لیو عامله چې معاملو کې د سره به مقتضی حاله د پاتې کېدو د لپاره په خپل عہده باندې او یتغیر به او یا دا چې وی دی اعلانیه ګناه کوونکي وی فسق یې په خپل فسق باندې او بدعت یا بدعت کې ښکارا کل مجاهری پشان د یو سړی بشور بالخمر چې په ښکارا شراب سي و مصادره الناس او په زور مال اخلي د خلکو نه او اخذ المفسي او ټیکس اخلي د خلکو نه و جبایت الاموال ظلما او په زور اخلي د خلکو نه مالونه وتول الامور او سرپرستی کوي د ناجایز کارونو الباطل تی چې باطل دي فیجوز ذکره نو جایز دی تذکره د دو بما پاغه سو یجاهر به چې پاغه د ښکاروالی کوي و یحرم او حرام دی ذکره یادول د دو بغیره من العیوب سیوا د د ایبونو نه د نورو کارونو الا یکون مگر دا چې وی دی لجوازه سبب دغه د جواز د پاره یو سبب اخر او اخر مما د هغه نه ذکر نه هو چې مونږ یادو اخر بل څنګه کوم اخر بل وغيرهم او د دین علاوه نور نمونه دي جاز جایز دي تعریف هم تعریف کول د دي بذالک په دغه القاب باندې ويحرم اطلاقه او حرام دي اطلاق تر الا جهت التنقص اطلاق د دې په وجه د سپکوالي دا غي ولو ام کنه تعریف او کچره ممکن وي تعریف ته دوه غیر ذالک د دین علاوه په یو بل نوم باندې کانه اولا نو هغه غوړه دي چې پاغي ورته आवाज وکي فهذا سته اسباب د شپږ اسباب دي ذکر هل علماء ذکر کړي دي لره علماء او اکثرها مجمع علیه او اکثر پدې کې راجم شوی دی ودلائلها من الاحاديث او دلائل پاغي باندې د احاديث الصحیحه تی صحیحون دي مشهوره تون چې مشهور دي فمن ذالک نو پس بازی دا غینا